خلک لري د سامانونو ډېر قوي دي بیا د اسلامي خلافت په مقابل کښې هغوی د ماتې سره مخ دي هغوی ټول امکانات میډیا او دغه راز وسایل اسباب ټول هغوی لري خو بیا هم دوی ماته کولې په هر ځای کښې موصل کښې وګورئ چې دوه لکه مرتدین را ټول شوي د پوره امکاناتو سره بیا هم هغوی الحمدلله ماتې سره مخ دي دوی وعده کړې وه چې دا موصل ښار به دوی نیسي حالان چې دوی ټول جهان یې په دې جنګ کې ځان سره همغږ کړی ده، خو بیا هم چې کوم احصایه په اوله وختو کې موږ ته را نقل شوې ده، دا د اولنۍ ورځ احصایه ده چې په یوه ورځ کې، اولنۍ ورځ کې تقریبا اوولس موټربم استشهادي شوي ده، په دې کې چې کوم خسارات. دې مرتدینو ته او دې صحواتو ته او دې پېشمرګه ته او دې امریکایانو او دې سپېشل فورس او د دوی غلامانو ته رسېدلې ده تقریبا یوولس ام بي یو احصایه ده پېنځه دانې هغه بلډوزر چې نظامي کارونه مخ ته بیایي او خاص تعلق نظامي امورو سره لري چې دا خندقونه او دا بېسونه کښې کوي بل لس ټانګ یو نوعیت ټانک ده، اته بل نوعیت ټانک ده او لس په کې بل نوعیت ده، تقریبا دوه سوه پورې دوه سوه پورې مرمي د دولت اسلامي له خوا غټ اوان په دوی باندې ویشتل شوې ده. دا د یو ورځ احصایه ده، خو کله چې مخ ته ځې که نه بل احصایه چې تقریبا په دې کې شلو نه بره استشهادي شوې ده او دا ټول داسې استشهادي واسکټ استشهادي نه ده شوې، موټر استشهادي شوې ده، چې یعنې غټه ساحه د دې انفجار اثر لاندې په تخریب کې راغلې ده، چې تقریباً څلور سوه او اتیا ایمبیانې په کې ویجاړ شوې ده او په دې کې تقریباً هغه ټانکونه چې په یو قول کې ورته افتخار تانک وایي چې د امریکا هغه تر ټولو نه های ټیکنالوژي او های چې د تولید ده که نه په دې کې څلور ویجاړ شوې ده او همداسې دوولس بل نوعیت ده شپږ اویا ایمبي ده او دوولس پکې بل نوعیت موټرونه دي، نهه پکې ترکتور ده او نور نور تقریبا یو ډرون ده پکې، خو دا بل آخره احصایه چې تقریبا دا دوه هفتې مخکې مونږ د دولت اسلامي دې میډیا نه واخسته دا پکې هغې نه هم څو ګنا زیاده ده، په دې کې تقریبا چې د یو ډرون کوم قیمت چې ده چې په ما په یو معلوماتي کتاب کې کتلی ده څلور میلیونه ډالر ده او دې کې تقریبا نهه دانې ډرون د دولت اسلامي له خوا ویجاړ شوې ده او د دوی هغه تعداد چې چې کې که نه د د دې خبیثانو او د دې مرتدینو او د دې کفار اصلي د ذهن او تصور نه بره ده خو د دوی میډیا د دوی په لاس کې ده او میډیا داسې انعکاس ورکوي چې ټول هغه خسارت چې دوی ته رسېدلې ده هغه موږ ته متوجه کوي او کوم خلک هم چې مېډیا ته ناست وي هغه کوم صاحب د فکر نه وي اکثر معیار نه مجرو وي د قرآن سنت کوم معیار ورسره نه وي چې کیني همدغه تحت تاثیر لاندې راځي او همدغه باعث کېږي که نه چې دې رکاب سره یو ځای شي او دولت اسلامي په مقابل شی وکړي که نه او بل اخرنۍ خبره چې تقریبا څلور سوه او شل میلیونه ډالر تر اوسه د دې امریکایانو او د دې خبیثانو او د دې مرتدینو خرچه په دې جنګ کې شوې ده، خو الحمدالله اوس هم موصل همغه خپل موقعیت کې ده، سیاسي لحاظ نه، نظامي لحاظ نه، تطبیق د شریعت لحاظ نه، د خلافت د رنګ په موقعیت کې اوس هم ده، اوس هم ملګري داسې ډاډمن د دوی په مقابل جنګېږي لکه چې هېڅ خبره نشته، نو دا هغه ټول خبرې دي، هغه ټول حقایق دي. چې الله سبحانه وتعالی دې خلکو ته د نصرت په چوکاټ کې ورکړې ده. دغه مرتدین به بیا دغه خپلو عوامو ته، دې ولس ته بیا به دوی څه بهانه کوي او دا ولس به بیا هم د دوی په دروغ باندې یقین کوي لکه څنګه چې همیشه کړی دی. بیا یو عوام یو کس نه راپاڅېږي دوی ته ووایي نه تاسو دا کومې خبرې وکړې ټولې دروغ وې، یو وعده تاسو رښتینې نه کړه. هلته او دلته چې دا کوم مرتدین لګیا دي د اسلامي خلافت په مقابل کې دوی به ولس ته بیا کوم درو او بیا به کومه بهانه کوي ورته او بیا به هم ولس په دوی باندې باور کوي. یو خبره په دې مسئله کښې باید واضح کړو که نه چې دا کوم ولس بې طرف نه هغه طرف ده او نه دې طرف ده، داسې بین البین موقعیت یي اختیار کړی دی، د دې خلکو څه وزن نشته او دا خلک که وزن هم وي د دوی داسې فکري وزن نشته چې داسې یو معیار دوی سره وي چې دوی د حق او باطل په منځ کښې تفکیک وکړي مونږ بار بار دا مسئله او که دا زموږ یو خپلوان وو چې کله دا کرزی مرتد د امریکایانو له خوا لکه یو مهره راوستل شو او د مسند د سیاست کې کېنول شو نو کله چې پنځه کاله تېر شو همدغه پښتانه دې ته کنځلې او سپک او نېست بدې خبرې کول خو کله چې داسې کسان ما وليدل چې ډېر سپکې خبرې يې کول او ورته ويل چې دا پښتانه قوم ته خيانت وکړ او موږ دوی ته رايې نه ورکوو نو کله چې ډاکټر عبدالله د دې په مقابل کانديديت شو او د هغې رايې زيات شو د فضا نه معلوم شو دا خلک وويل چې پښتانه په خطر کې ده بيا ولار دې صندوقونو ته او دوی رايې ورکړه خو متأسفانه بیا بیا همدغه خبره په دې دوهم پړاو کې درېیم پړاو کې د اشرف غني او د ډاکټر عبدالله د دې مرتدینو په منځ کې چې کوم هغه اختلافات وو او کښته او پورته خبرې وو که نه په دې کې ډلې نو اوس دا کوم عوام چې هلته ناست ده بین البین موقعیت کې دوی څه وزن نه شته چې موږ دې خبرې ته ډېر هوا ورکړو که نه چې د دوی خلکو ذهن څنګه کېږي که نه حد اقل د یو چا معیار وي چې هغه دې خبرو ته کښېني او د حق په جستجو، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، چې مجاهده وکړي دې لپاره چې حق ته ورسېږي. که دا خلک وغواړي چې واقعا حق ته ورسېږي، نو د میډیا د دروغو نه، هغه د افواهاتو نه هغه هم اندازه لګولی شي که نه چې دا خلک چې کوم خبرې انعکاس کوي که نه اکثر یې په دروغ بنیاد دي او الان چې دوی چې کله د کفري مېډیا ته کښېني، د هغوی هر خبره رښتیا نیسي، خو کله چې د دولت اسلامي یا د توحید د پرچمدارانو مېډیا ته کښېني، اول خو نې ګوري، چې ویې ګوري نو د انتقاد په چوکاټ کې ګوري، چې دې ځای کې دولت اسلامي داسې وکړو، دې ځای کې داسې وکړو، دې ځای کې داسې وکړو. اوس راځو د دې عوامو څه حیثیت شرعي لحاظ نه نشته، چې د هغوی هغه اظهار نظر ته مونږ ډېر اهتمام وکړو. پاتې شو چې کوم خلک عوامو نه پرته په دې صف کې ده، هغوی الحمدالله دا صحنې اوس چې موږ دلته ناست یو، مخکې یو تاجک ورور وو، په دې اجتماعي رسنیو کې څه سوالونه او څه شبهات درلودل، بیا ما دا هغې ته وویل، ما ویل چې زه ته ته کوم سوالات چا ته متوجه کوې، هغه په عمق د خلافت کې په خراسان کې واقع ده. داسې نه ده چې زه لندن کې ناست یم او ستا د شبهاتو ازاله د لندن نه د خراسان په نمایندګي کوم، چې کله موږ خبرې کوو دا رېډیو دا نشروي، دا داسې یو موقعیت نه کېږي که نه چې د سنګر موقعیت ده، د سنګر موقعیت ده که نه او د سنګر موقعیت نه موږ هغه حقایق نشروو، هغه حقایق خلکو ته ښیو چې کوم موږ خپل په سترګو لیدلی. نو د دغه ټولو ماته نه چې دغه مرتدين همېشه په هر سنګر کې دوی ماته خوړلې سره د ټولو امکاناتو او د ټولو وسايلو دې عامو خلکو ته اوس څه کول په کار دي چې دوی اسلامي خلافت په اړه اوس باید دوی کوم نظر ولري نو دوی باید په دې پوه نه شي چې اسلامي خلافت لکه څنګه چې نبي علیه سلام صحابه په حقه وو هغوی به د حق پسې وي او مجاهده کوي دې لپاره چې ځان حق ته ورسوي او احساس د مسؤلیت کوي چې زه یو مسلمان یم غیر د لمونځ او روژې او دې حلقو نه او د نورو نورو نورو زه باید یو د قتال یو برخه هم په ژوند کې راوړم یعنې ځان نه مقاتل جوړ کړم او به د خلافت وجود ته چې چغې به وهل چې خلافت نشته، خلافت راشي چې زموږ د مظلومیت تپوس وکړي او داسې یو څه وي که نه چې د هغې سیوري لاندې موږ د ولا او برا ژوند تېر کړو او د تطبیق د شریعت وګورو چې اوس راغلې ده کوم خلک چې د حق پسې دي الحمدالله هغه موږ سره وصل شوې ده یعنې باوجد د دې چې د د د منطقې په کچه یا د افغانستان د جغرافیې په کچه چې کوم تبلیغات دولت پسې روان ده یعنې هدف مې دولت اسلامي ده خو بیا هم موږ کثرت د خلق ولیده چې کوم خلق حق پسې وو هغه موږ سره جنګ شو اکثر یې شهیدان هم شو اکثر یې دلته ډېر غټ پوستونو ته هم ورسېدل مصدر د خدمت شو خلافت ته هغه علما وایي چې نفس د داخلېدل جنت ته په ایمان ده خو په دې جنت کښې دننه مراتب ده خپل د دې د دې کردار او د عمل او د جهد او مجاهدې او د هغه عنصر د خدمت په وجه خپل هغه مراتب هم ټيک کړل چې د هغې ژوندي مثالونه د شېخ جلال و امثالهم مونږ دې خلقو ته ورکول شي نو کوم خلق چې بې تفاوت ده همغه خبره ده چې قاضي ده خو څه موقعیت نه لري قضاوتونه کوي د هغې شي په هکله چې د هغې شي په هکله دوه فیصد معلومات هم د دین نه نه لري غیر د دین هم چې معلومات نه لري چې هغه معلومات هم لري ناقص معلومات ده او عملي په شکل د جهاد ډګر کې نه ده پاتې شوې نن هم چې ګورې که نه په دې میډیاو کې چې کله د دولت اسلامي یا دارالاسلام یا دارالکفر او د دوی هغه تګلارې په هکله نقدونه کوي هغه ملایانو خوا ته ځي چې فرق د جهاد هغه وجود یې دوی عملي په شکل لمس کړی نه ده ټول عمر په دې مستشرقینو د اډه کې د یا پوهنتون ازهر کې پاتې شوی یا د سعودي په هغه د حکام طبیعت نظر یې چې دا انصاف نه لري د دې تپوس باید د امام مجاهد خبره چې تاسو اهل الثغور نه تپوس وکړئ اهل الثغور نه مراد هغه مقاتل دی چې په د سنګر په ډګر کې ژوند کوي هغه خلک دي چې الله سبحانه وتعالی هغې ته فضل قایل شوی ده هغه خلک دي چې جهاد په رموزو باندې پوهېږي نو که ته ځي داسې یو کس نه چې تو تر اوسه جهاد نه پېژني هسې په نومونو باندې لکه یو یو یو یو ذهین کس کاپي پېسټ کړې ده هغې نه تپوس کوي خو خود دا داسې یو قضاوت تا ته مخ ته کوي چې تا په یو انحراف کښې واقع کوي نو دې خلکو ته زموږ توصیه داسې ده چې تاسو راشئ دا وجود دا هیکل دا تشکل دا نظام و نظامداري دا مثالونه ژوندی د نظام چلول چې په تول یو نیم کال کښې مونږ په دې خراسان کښې چې دېر یو غټه اراضي ده تطبیق د شریعت کښې دوه کښې د غلا لرو ده چرسو افیمو بنګو ته ته د ته د مامند بازار ته یا د شډل بازار ته یا د پېښې بازار ته د لمونځ په وخت ولاړ شه بیا تا ته د دې احساس کېږي چې نظام چلول دې ته وایي حالا چې ټول دکلورین ماستر او ټول هغه روشنفکران چې د دوی په تعبیر ده ټول غرب نه راجمع شوې ده او د جامع بین المللي کمکونه هم د خلکو سره ده خو بیا هم د افغانستان په نظام کې چې کله احصایه د دې کفارو نه مخکې کېږي تر ټولو نه مفسد ملک په په په په اختلاس کې په ما تولید د مواد مخدر کې په په غلا کې په زنا کې په نورو شیانو چې د انسان حقوق په هغې کې ضایع کېږي د هغې انسان نقض کېږي ټول اول نمبر کې افغانستان ذکر کوي نو دا خپله ښيي که نه چې نظام چلول که دوی وايي چې نظام څنګه باید وچلېږي تاسو راځئ چې زموږ د اخلاقي نظام یوه رې تجربه کړي او خالي په دې مسلو باندې اکتفا مه کوئ چې فلان څه وايي او فلان څه وویل او څه قضاوت یې وکړو دې قضاوت په څنګ کې څه مجاهده وکړئ او راشئ دا مخکې نه لمس کړئ او هغې نه پس ته بیا که قضاوت مو وکړو بیا الله سبحانه وتعالی په نزد د ورځ د محشر کې تاسو نه مسؤول واقع کېږي جزاک الله محترم استاد الله دې خوشحاله او اباد لره خو د وخت د کمبود له امله له اورېدونکو رخصتېږو په وروستۍ کښې یو ته دا وایو چې همېشه کفر د اسلام په مقابل کښې ماته خوړلې ده مسلمانان او مؤمنان ته په کار ده څوک ځان ته مؤمنان وایي مسلمانان وایي او په اخرت باندې ایمان لري په جهنم او جنت باندې ایمان لري دوی ته نور په کار دي کفارو په مقابل کې دوی د اسلامي خلافت سره یو ځای شي، لکه څنګه چې نبي علیه السلام کافرو ته هر وخت په هر سنګر کې ماتې ورکوله، دغسې اسلامي خلافت مجاهدین هم الحمد لله د الله په مرسته هر سنګر کې کفارو ته ماتې ورکوي، نو نور به دې ته څوک راځي؟ کوم بل پیغمبر به دې خلکو ته راځي ورته به وایي چې دا خلافت حق دی که څه؟ دوی به کله په دې پوهېږي چې اسلامي خلافت مجاهدین په حقه دي، نو دوی ته زموږ دغه دعوت او دغه بلنه ده او څنګه چې د استاد د خبرو نتیجه ده، همېشه کفارو ماتې خوړې او دا ځکه چې د الله تعالی وعده ده چې تاسې غمجن کېږئ مه، خفه کېږئ مه، تاسې پورته یاست که چېرته مؤمنان یاست. نو الحمدالله د اسلامي خلافت مجاهدین مؤمنان دي او الله تعالی په هر ډګر او هر سنګر کې ورته فتح او بریا ورکوي. نو ټولو مؤمنانو ته بلنه ده چې دې صف کې ودرېږي او خپل دنیا او اخرت ښایسته کړي. جزاک الله. تر بیا د الله په امان. د تا سره راضي دې کړه رب د تا سره د تا سره د تا سره په نن دور کې که مونږ وګورو د نړۍ هر قسم تواغیت کفار مرتدین برای نام مسلمانان او د هغې سره سره د ایسای په پنجو کې لوېدلي هغه خلک چې هغو په ایسای باندې خرڅ دي یا دغه شان ته د نورو کافرو مرتدینو علی کار ګرځېدلي دي، نو زموږ په خلاف باندې دا پروفېګنډې روانې کړي دي چې ګوره بس تاسو ختمېدونکي يوئ، په تاسو باندې خلک راغی، احزاب را جمع شو او دا به وشي او دا به وشي، خو د مؤمنانو صفت به دا وي، فزادهم ایمانا، د مؤمنانو ایمان به په دې خبره باندې نور هم زیاتېږي، ولما رأوا المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، کله چې مؤمنانو په احزاب کې دا کافران ولېدل، نو مؤمنانو دا خبره وکړله هذا ما وعدنا الله ورسوله دا هغه ده چې الله یې زمونږ سره وعده کړې ده وصدق الله ورسوله الله هم رښتیا ویلي د الله پیغمبر هم رښتیا ویلي وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او د مؤمنانو ایمان په دې سره نور هم زیات شو غاړه کېښودل یې نور هم زیات شو نو د مؤمنانو صفت به دا وي چې هغوی به د کافرانو د دسیسو نه په یره کښې نه راځي چې هغوی کافران دا روب او دا افوا ګډه کړي چې یاره دومره زره خلک را تیار شو او د جنګ دپاره راله نو مؤمنان به حوصله نه غورځوي د مؤمنانو صفت به دا وي چې هغه به د غر په شان ته کلک ولاړي د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا و زمونږ د نن شپې نشرات چې تاسو واورېدل سبا ماښام پنځه نیمې بجې چې ان شاءالله ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.